درونيزي کلي څخه هر يو پيرمحمد، عبدالمجيد، محمد زمان، محمد غوث او علي شاه د سلامونو څخه وروسته پوښتنه کوي چې بعضې خلک وايي چې د لوی اختر په ورځ که د ټول کال لمنځونه سړی راګرځوي نو راګرځي هغه دا چې د يوې ورځې ټول فرضي لمنځونه وکړي نو د ټول کال قضايي پکې راګرځي څه حکم لري؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد حضرات أستاذ وسلامته وعليكم السلام عليكم لكن دا غلطي غلطي خبري مفريج دغه مسأله مختي هم ماته شته تشریح کړې ده ودغه ته دی قضای عمری وای یا هغه قضا سالانه ورته وای دا غلطه مسئله ده اغلطه مسئله ده بالکل خطا ده یعنی هیڅ کتاب دغه نه مني که فرضاً یو کتاب راوړی و هغه کتاب والا سهو شوی دی په ځان کې مذهب نه دی د امام صاحب او په مذهب یې ګډه کړې ده حضراتو په دې باب کې نور کتابونه حقاني علما لکه نبي صاحب رحمت الله علیه هغه فرمایي چې دې مسئلې لره اصل نشته ولې یوه ادا ده یوه قضا ده ادا څه ته وایي تسلیم د عین واجب و خپل حقدار ته په هغه وخت مقدر شرعا معنا نو دا ده چې د مازګر لمونځ په مازګر کې وکړي دا آداب وي د ماښام لمونځ دې په خپل ماښام کې وکړي دا آدابو یو دا قضا قضا څه ته وایي تسلیم دي د مثل د واجب و الله جل جلاله ته په غیر کې د هغه وخت مقدر شرعا معنا دا ده چې پرون لمونځ درڅخه قضا شوی پرېښول شوی وي یا تا عمداً پرېښو یا درڅخه پاتې شو ایر دې وو خو پر هر تقدیر هغه د پخوا لمونځ اوس کوې و دغه ته قضا ویل کېږي نو قضا تسلیم د مثل د واجب دی حضراتو دا پنځه لمونځونه د اختر پر ورځ باندې دا د یوې ورځې قضا ده ولې پنځه لمونځه دي هغه بله ورځ نه دي کړي نن دي پنځه لمونځه وکړه دا پنځه د پنځو مثل بله کېږي دوه رکاته د دوو مثل بله کېږي درې رکاته د ماښام د درو رکاتو مثل بله کېږي او د یوه کال منځونه اتلس سوه لمونځونه او ته په دا اختر کې د یوې ورځې لمونځونه راګرځې نو ستاسو به سوال وکړم د تاسو سره ستاسو دا پاکه مسلماني قربان شم د یو چا چې پر یو چا اتلس سوه روپۍ باندې وي او د یو پنجې ورته ونیسي وایي دا ستا حق دی نو تاسې انصاف وکړي دا خپل په ګریوان کې فکر وکړي ایا د هغه حقدار حق په دغه ادا کېږي چې د هغه اتلس سوه روپۍ پر ده باندې دي او د یو پنجې ورکوي وایي ستا ټول حق همدغه دی نو د الله له طرفه چې هر څو لمونځونه د مؤمن مسلمان پر ذمه پاته دي هغه د الله پاک حق دی هغه به ټول دی راګرځي که د کال دي که د دوو دي که د شلو کلو دي حتی په حال کې د نزعي د زکندن چې یو سړی مړ کېږي او زر لمونځه پر ذمه پاتې په دا زرو په ټولو مکلف دی که ته وانن خدای پر ادا او پر قضا نه دی قادر وان تر دغه د مخه قادر و الته ولې دا سستی کول الته ولې دغه تکاسل او دا تغافل مختار کړو نو دلته پیدا په وشت کې ده حتما به بیا د وشت کې چې زما د مال سره دغه اتلس سوه د یوه کال منځونه دا فدیه ورکړي نو د هر لمانځه لپاره دغونده قدر مال فدیه بله کېږي لکه مقدار د یوې سرسایې نو دا مسئله غلطه ده غلطه ده غلطه ده دا غلط شیان مه کوئ دې ته عقیده مه ساتئ دا غلطو مسئلو ته په خپلو زړو کې ځای مه ورکوئ حضراتو دا بدعات منکرات ډېر بد دي بدعت چې د چا په زړه ننوتي بیا به د اسمان په خطو د ده د زړه څخه وځي والسلام